نن موږ منظومه د علامه سخاوي صاحب شروع کو د دې عالم نوم دی علم الدین ابو الحسن السخاوی شیخ القراء والادباء علم الدین د لقب ابو الحسن د کنیه علي ابن محمد ابن عبد الصمد ابن عطاس الحمدانی حمدانی دا ورته ځکه وایي یو قبیله و د همدان د بنو قحطان نه دا یو قبیله و د عربو د هغې نه المصري السقاوي الشافعي النحوي دمشق کې دی اوسېدو دمشق ته تللی یو ګورا شمس الدین محمد ابن عبد الرحمن السخاوی دی سخاوی بنو دو علما دي هغه محدث دی شاګرد دی د ابن حجر صاحب ابن حجر عسقلانی صاحب شاګرد دی او بل قاری دی دا مونږ چې چا کتاب وایو دا قاری دی ناغه جدا دی ها ناغه نوم د شمس الدین محمد ابن عبد الرحمن او د زنو مواورې دو دا د امام شاطبی په خاصو شاګردانو کې و شاطبیان هم دوه دي ها پوه شئ که نه یو مقری دی قاری دی صاحب د شاطبی او د دره دره المضیه بل دی امام ابو اسحاق الشاطبی صاحب د کتاب الموافقات په فقه کې او تاسو اورئ کتاب الاعتصام د امام شاطبی علماء نه اورئ د بدعات او برت کې کنه اورئ نو هغه ځان ته دی دارنګي قرطبيان هم دوی ها صاحب د کتاب المفهم فی شرح صحیح مسلم د پشپک 150 کې وفات شه بهر حال خبره وګدیږي خو مقصد د خبره مې داو دا مونږ چې کوم کتاب وایو دا جدا سخاوي دی او بل امام سخاوي دغه د احادیث امام دی چې دواړو کې تاسو فرق کولای شئ دته امام سخاوي زکه ویل کیږي سخا دا یو کله د په مصر کې په مصر کې یو شهر د هغه ته ویل کیږي کفر الشیخ نو په هغه ځای کې د دې څخه یو کلی دی ته په هغه ځای کې یو عالم امام سخاوي پیدا شوه دی په 558 کې هجری کې ابن خلکان ذکر کړي یو عالم دی په وفیات الاعیان دغه کتاب دی ابن خلکان په وفیات الاعیان کې ذکر کړي چې راجح قول دا دی چې د پیدا شوی په 558 کې دا موږ چې کوم تاریخ خولو علامه زهبي کتاب د سیر اعلام النبلا هغه د لوی لوی علماو او د صحابه او د سلف احوال په دې کتاب کې ذکر کړي سیرتونه نو د دې سخاوي صاحب تقریباً څه پنځلسو پورې استادان یې ذکر کړي. دا هغه د استادان ذکر کړي چې ټول استادان د تقریبا 15 تر رسي ابو طاهر السلفي او ابو الطاهر ابن عوف دا د استادانو په مصر کې د دوه استادو ابو الجيوش عساکر ابن علي او ابو القاسم البويصيري اسماعيل ابن ياسين او دارنګه په دمشق کې د استادانو تاج الدین ابو الیمن الکندی دنه نحو مز د کړي وا ان شاء الله چې کم قاری ګورای کنا نو هغه به نحوی می کم قاری چې ګورای اب لغوی می کم قاری چې ګورئ ابا فقیه می ابا په حدیث هم پويږي هغه د نن زمانه قاریان دي چې تش قاریان دي د نحوی بوی بګې نخکاری د قران د معنا او د تفسیر د لوی مفسر مو امام سخاوي نحوی مو فقيه مو پخوا دا سیو ها پخوا دا چالو او چې عالم نه نو ټکه قران غلط وای نشي ویلې اګه قاری دی نو دا او دس فرایز هم ورته نه دی یاد دواړو طرف له کار خراب دی په تاریخ د اسلام کې د امام سخاوي چې څومره شاګردانو په قران کریم کې نو دومره د بل چا شاګردان نه دي تیر شوي او ابن قلقان په وفیات العیان کې ذکر کړي وای ما وکتو په دمشق ښار کې چې خلکو په داسې رش جوړ کړو لوی قاری و ځکه خلکو په قران لوستو نو ایداس یو لوی مجمع او یو لوی رش جوړو او د چا بلمبر نه راتلو مګر ډیر وخت پس به لمبر راتلو او ډیر کرته مې وکړو چې په زناور بسورو سفر به کولو غر ته بختو او طالبانو به ورته قران تیرولو کله ورته دوه لګي او کله درې او په یو ځل به ټولو وي او ټولو ته به فتح ورکولې چاته غلط نشو ویلې تر دې چې بیا د وفات شوه دی په دې مشت کې د هفتې په شپه باندې ها او تاسو د هفتې پر ورځ دا کتاب شروع کو ها الله دې په رحمتونو ورای ابو شامه شاګرد دې ده دی وایي په چه سو تریالیس هجرۍ کې زمونږ استاذ علم الدین صاحب د دنیا دار فانی نه تللی دی او د د په جنازه کې یو لوی عالم را جمع شوی و ځکه لوی استاد او ځان ته اشعار و چې کله د دې دنیا نتلو ډیر یو مشهور شخصیت و. ډیر شاګردان یو چې دا درته پته ولګي چې دومره شاګردان د چانو کم کم به ذکر کو او په بهترینو شاګردانو کې د ابو شمال مقدسیم دی ابن مالک صاحب چې یو لوی نحوی تیر شوی الفیه لیکلی نور د دنیا کتابونه لیکلی مثلث لیکلی الواوی ولیایی په افعالو کې لیکلی لامیه الافعال لیکلی حجه د په قراءت نحو کې امام دی هغه د شاګردو او صحیح د امام شاطبی په اصلي شاګردانو کې وغه شاګردانو کې یو اصلي او بل سي بل مسلی خو لګا سي پورا نه اصلي گزاره والا اصلي د امام شاطبی صحیح شاګرد او د ډېر کتابونه هم لیکلي دوه جلده کې د شاطبي شرحه ده تاسو قرائت وایئ ان شاء الله نو تاسو له بدا کتاب مخه تر د شاطبي شرح راځي دارنګ د امام شاطبي چې کله د شرح د شاطبي کولا داغینوم د فتح الوسيط في شرح القصيد فتح الوصيد في شرح القصيد دا اوله شرح ده چې په شاطبي باندې لیکل شوې ده شاطبي د قراتو کتاب ده څلور علی نغ نغ ګورای څه کتاب ده د قراءاتو تاسو دومره ګرانه خبره نه ده تاسو زمانہ خوراک زیات کوئ یقینا چې زیاتې کوئ په پټو سترګو کوي کني کوي زمانہ په پمنډه کې په ډېر تیزي قوت کې بم ډېر تیزي نظر به هم ختیزي زمانہ شکل به هم زموږ نه خولې وګوره کنه څه شو هغه وګوره نور بم داسې چې کوم دسي په ډېرو صفاتونو کې زمونږ نه تاسو مخ کې یې نو چې ما دا سيزونه یاد کړی ته په طریقې ولا یادول شي کوم خبره پوه نه شوې ته چې وې دا دې چې زوی یره دا خو ځګرانی خبرې دي نو لګ دلم سوچ کچې دا دولې یاد کړی دم دوه وګونه دي دوه سترګې دي پوزه دا د خوراک کوي زم خور خو زه لګ زیات خورم د کم خوري ها نن سبا سم څوک دومره پروا نه کوي وای بس دا غروب مروب چې لیک دا دی دوی زوی برابر شي روي لګا بیا ها دلته سره نن راغلی یو کنه دلته وای دومره پکې وای ورغر کېګا ما دا چې وای چې گزاره وکړه ذره سچې ما متیو کې چې دا سړی نو باز دینو کې دا ترتیبي ها نو هغه طالب بیا چرته دا دا کیسه برداشت کول شي دا مونږ چې کوم وایو او دا لاسو دا مې هغه خبرو کې چې کوم کتابونو لیکلي کته په ځان پویل غواړي نو لږ ځان ستړی کا دا د امام شاطبی شاګرد دی د امام شاطبی په شاګردانو کې داسې قیمتي شاګرد وته بیا د شاګرد ابو شامه سه د ده په شاګردانو کې داسې قیمتي شاګرد و چې نن ته د هغوی شرحې پړاوې نو داسې به تم کتابونه ولیکې پوه به شې او چې څه وکړې علم القراءات او علم تجوید یو بهترین علم دی او اسان علم دی ها نور زیزونو کې بدر الله سو کو چې دا جایز دی دا جایز نه دی او اختلافات دی قران کې د ټولو اتفاق دی ها هر سړی وای چې دا د الله کتاب دی او صحیح ویل غواړي وای کنه وای نه نرڅ کې اختلاف دی تر په قران کې اتفاق جوړ شوی ها امام سخاوي چې کله خپل کتاب ولیکو دا کتاب چانه پیجندو هغه ړوند بسترګو داسې کتاب یې ولیکلو خلک وایي د ړوند د ګزار نه دی الله ساته نو امام شاطبي داسې کتاب ولیکلو چې خلک ورته حیران خو ابتدا کې چا کتاب نه پیژندو کله الله یو شاګرد له دومره توفیق ورکړي چې هغه د استاد د نوم د روښانه کېدو یو سبب وګرځي کېدای شي چې الله دې له یو داسې کس را راویښ کړي چې د دې شرح ولیکي نو د شاطبی کتاب شرح ولیکل الوسید فتح الوسید فی شرح القصید وسید د دې دیوا د دې دروازې چوکاټ لوي اگر چا پیر دروازې نه لرګي نه ها چوکاټ چې ورته د دې منځ کې چې کم ځای وکلبهم باسط ذراعيه بالوسيد کلاول د دروازې خلکو ته دروازه کولاو کا اغه نه پس خلکو شرح لیکلی او چام چې شرح لیکلی نو د شرح کتلی شو دور له دروازه کولاو کا د امام شاطبی او کتاب د رائیه د قراءاتو کې بیا ویل کیږي خو بس دغه یو مسله پکې و چې د ډیرو نه به سبق ورولو نو اگر چې موږ به دا وایو چې ردا کې دې شي د کرامتو چې د دوو او د دریو نه اورولو ټول ته به صحیح صحیح فتح ورکولې خو سوام نو امام زهبي ذکر کړی ټول د یو یو نه اوري پیرا شک پاکستان په لور تاو شوی ها بلته غوبلی ته صرف خبا کې ده کاری بدل په ګارانټي په کې چیمز کی نور وایا مالو سم یاد دې مونږ کله په سکولو نو مونږ خدای نه مل مغوختو چې الله چې ته یو مل مرا غلط دې زموږ د کاری ته تر لاس ملاو کې چې پاو واورو قاري صاحب چې مېلمه سره کېناستو نن ته به دې قاري صاحب له خدای مېلمه هم نه راولي ځکه بیا یې نه پرېږدي ا مېلمه ول وایي زه نن چرته ځي وایي نن سبا د قاري نه اوزګار کس نشته هغه قاري چې هغه خلکو له ماشومانو له څه کوي عمر تباه کوي کېنه چرته یې مړو مړه یو خو ته نه ښکارې که نه ان الذین امرو والذین کفرو دې در نه چغي دې در نه چغي قاری صاحب پسا بل راواله او طالبان هم یو بل پټې پټې اشاره کوي چې لکه تنور ګرم دی ورته روټۍ په پخې ملمت لو زره تاسو کله تعالی کتا ورول او جما ورول تا ټول ورولې دا ما سره دا پټونه کېدل ابتدا کې چې ما کله کلاس شروع کو کنه چې ما له بچاوي السلام علیکم ما وله وعلیکم سلام چې دی خو به مو قتل پانه به ختمه و دا دې کوم پاټو کو دیو جن چې بل مر عزیز اول نه طالب لا وګل اس کې دم چې لکه وترېګا مجال شته چې ملما په خبرې کې ایمان به طالب سبق وای ادوو نه زه کله کله طالب ته وایم لکه دې چې څنګه ختم کی تعوذ بالله وایا د اخیری ایت کې اعوذ بالله شروع کی زه په اخیری ایت نه پویګم بیا ورلم بس بس صبر اخیری ایت بیا وایا وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الله په دې ځل کې یو زړه یې خې نه یو زړه ذهن بسيط ته کنه منطقيان وي ادراک د امور کثیره و نشي کوله بهر حال دا خبره نقل کوم د امام زهبي سه و یو قسم مون په قاریانو کې نه ده کته دا قسم سم قاریان یادې مونږ نه یادې نه ته چې یاره زم پکې یم هغه زمانه چې کم قاریان دي قرای کرام دي دی وایي ما یو نم دا نه دی اوریدلی چې ګنې هغه به د دوو دریو ناورولو صرف د سخاوي صاحب دا خبره وایي ما وکته بیا وایي وفي النفس على هذا فعل على هذا الفعل شيء زما په دې ځل کې د دې خبره لمې په یو بنس کې دا د بول ډیرو ناورولو وای فإن الله تعالی ما جعل لرجل من قلبين في جوفه الله په یو سینه کې دوه زړونه نه دي ګرځولي چې یو بددن او یو بل به خو یو زړه ده کنه یو له متوجي کیږي او بل نه ذهن بل خو اوړي ولا ريب في ان ذلك خلاف السنه او په دې کې شک نشته چې دا د سنتو نه خلاف دي لأن الله تعالى يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا الله وی کله چې قران بیانېږي غوږ ورته ونیسي نو قاری چې دلغه غوګونی او آته پاتې کیږي کاغله غوګونی و دې ته پاتې کیږي پګانو کې پګانو کسابانو کې څه کیږي مرداریږي د یو نشو مړ تاسو زمونږ زیاته تجربه ده په ایمان وای کم کاری چې تاسو نه پي پس کې دوا دوا ورولو څنګه ټوپونه په مو پکې والی چا چې ټوپونه والی لاسو چت کې اوره خبر بم نو کنه په تعلمون په علمون به مو دوکا کولو ما خپل والی نو تاسو به څنګه نه والی چې دویم کس به تیرو یقین ہوگا ما په په ایفز کې تکاری چې سبق ته رولو کما یو ورځ پاو پوره تیر کړي خو دوره تجربه مې وکامه بزان پوي کړي مې پاو مالا کم ځای کې یادو او ډیر به مې خو چې کله به کس پاسې دو بیا به بل راتلو پورې کار خرابو ځکه هغه به بل راتلو راتلو التدبر والبيان یو تفسیر دی د څلوېښتو جلدو نه زیات دی په قران کریم دی ما ته هدیه کړی و او والد صاحب الله دې وت عمر کې برکت واچي د مغرب په لوی علماو کې دا غلي کړي تفسیر والد صاحب لیکلي ورته مې شیخ پتا څه بوج دی که یو سړی ختمونه کی والله صدقت یا حذیفه ورشتیا دی وو مولد و ان شاء الله من الغدوه ما يكره الا واحد صرف یو کس به وای بیا یو ورځ بدر زه دغه کو بیا مې ورې مې حرم کې پټ کسان هم ګرځي مې دای بدر باندې شکایت وکړ اوس هغه حرم د دغه نه لر شوی د مسند نه او کې دې شي دغه وجه وا ول بعض مرګرو چې هغه حرم نه لر کو نو هغه اصلي وجه به دغه وا او ما ته ډېره غوسه په دې راتله چې بعض کسانو د سره را بنشوا دا کوله او هغه یو په کسانه دونه واغسته موږ په کله کې پیجند نو هغه به داس دا پس پس باندې سړی دتی نو ما چې ورته و ډېر خبره ذهن لو غورځید او یې کسو خاتمه خاتمه به کني غمستا په وې دای مستعجلین دي کنه زر زر کولو لازم یې دي کنه نو دا خبره وای صحیح نه ده چې سړی د دوه غاڼو نه اور امام زهبي وای او هغه بیا ذکر کړی چې په دې کې نور هم ډېرې داسې خبرې دي چې هغه مناسب نه دي یو خو څه شی دی د قران کریم هغه خوان ختم شو اے دې چې قران وای تا ورته وګنی ولې خوان درکې اوس چې هغه وای ته دل خو نه حاصله کا بس د قران نه یو لوبه جوړه شو تم ته روا تم ته روا په حرم کې بعض داسې کسانو په اخر کې شیخ ایوب رحمه الله رحمتا واسعه الله دې رحمتونه وره شیخ ایوب صاحب د حرم د مدینه امامو نو ما سمرګری وای ورته سبق تیرول ورلا نو ما زه به ورته شروع کوم نو ما ورته مې زه تاسو سبق شروع کوم تا چرته ویل کنه دا سي روانو حرم کې د ټرینونو دی غیلتلو او داس په برابرولو زه مور سره روانه وي تا چاله قران تیر کړه مې ما شیخ ابو رواش یو قاری دی لوی قاری د حرم امامانو په سیم فاتح دریم سره کتابونه مشته بازي الاختلاس په نوم چې کتاب لیکل دا غلي کړي او لوی خدمات یې دي او فرجه بین الشفتین باندې ډېر مضبوط دی چې فرجه پکې دا فرجه موږ داغه نه زده کړې و هغه شاګرد شیخ عبد الله الغول نو وې داغه سند زمانه عالی دی تعالی ضرورت چې ما سره سبق وایي ما منی مې زه خیر دی وا نو ما لوي زه تانه نه اورو په دې الفاظو بس چې تاسو سنت عادي دي او هغه سره دی ویلي موږ داسې طالبان نه غواړم ګو چې داسې تاسانی چغي فائدہ نشي وي چې فائدې وشي بیا ما یې زه به ان شاء الله لباس په بدل ک بیا بداسه شکل صورت چو مې نه پیژنې بیا ورته وام چې را ما ډو څه ویلي نه دي چې پرې چې نسبت جوړ شي کنه هغه ته الله دې په رحمتونو وروړي واته کسان لګیاو مونږ چې وکړه په هغه داسې تیریدو کنه هغه په ځای باندې کوم چې هغه کلاس کو حرام کې کلاس نه خو بس استاد ډډه والی ستنې سره کسان ولې سبق تیرې نانی چې ګنې لوی کیسه را تا وکړي نو عام کلاسونه خو خو لګه دا دوریانو والے ادم دا اجازه تواله زه ځل دا سره ونم سم شورو که حرم کې وسم شوري خبکونه وای سو خلک سو استاد له سبق اوري خو هغه ډیر زیات شورو لکه کلاس چې لګېدلې داسې شورو چې ما دا څو کتل لګیا ورله په مخه یو کس ورسره خبرې کولې نو دغه خلکو چې سند غسته یې به ویل چې موږ شیخ ایوب صاحب سند دې موږ سره د شیخ ایوب صاحب سند په تعالی څه فائدې درکې چې د غالي ګډوډوالی پکې رالو دریم لا يمكن للطالب ان يقول اني قرات على الشيخ كل القران اے طالب وای دا نشي ویلې چې ما په دې پلاني شیخ ټول قران وی ټول دې پکله ویلې ټول قران بتا دې پلاني شیخ لاله تیر کړو چې د ټول اورېدلې وي اخو تا ټول وی غبل نیم له غوګ نیولم چې تا له غوګ ونیسی هغه نه اوري کاغله ونیسی ستا دا نه اوري نو ته څنګه چې ما ټول قران وایا باز را نه اوریدل او باز نه په سند کې لیکلي قرات علی القران کله مثلا دویم شیخ تم دا نه دی پکار چې د پسند کې طالب لولي کی چې د په ما باندې ټول قران ولوستو چې د دوه او د دریو په خبره باندې پوه شي امام اجری رحمه الله ذکر کړي دا مخکې خبره خو امام زهبي په سیر اعلام النبلا کې ذکر کړي او په ذکر بل کتاب ده معرفت القراء الكبار د امام زهبي د پای کې ذکر کړي محتمم صاحب یار چې تعالی الله کوم صلاحیتونه درکړي کنا نو بس اولائک ابای بجنی بمسته مو صفاتونه بدیو کې ته په چې نو مون خو خود مچوس انا سه پکینی نو بل بیا دا خبره چرته بیا کسانو لم کاری لګ یار وای دا مدرسه تباوه او چونکه چې زرا لم کنه نو بیا دلته کې ارڅ میرا کنټرول کړ یعنی ټراس کېدو بس ها کده نه ویل هیڅ دی ډېر خیریت دی خدا سزا الله ګرانه کړی چې 50 کس درنه ملاو شي نو ته یو د درځه تجربه وکړي پوره کول شي کنه ایله وای زه 15 کس سمبالول شم زیات نه شم سمبالول پزان دې بوجم ټول کو خلق دم تبا کړ دلته کې یو کس ته غوي ما سره 160 کسان دی وای صحیح دي مولا یو بالکل صحیح دی خو به ته لیونه یې ای خو ټیک ټاک ای خود صحیح دی ای که څه نقصان راځي طالب خو له ګډوډي کې چې کله دوه درې کسان یې ته له بلوز ګارې چې ګڼه شي بیا خو هم ختمه او زمون ګڼه ده کنه هفته پس نمبر راځي خیر خیریت ته نو ایک سو ساٹھ سوچ کوا او دا کله چې دا خصوصا هغه ځایونو کې ډېری چې استاد د جمعات نخ پیرا تاو کړي دا جمعات چې ته پرېدم وای دا مې کبدا خو مې ویلو سبات کو ها دوه سوه کسان به ورسره ماشومان او مازیګر نه پس باجه تر ماقامه به فیضان هم ختمي ناظري واره ترجمه واره هم ختمي استاد به پکې چیم شکلی کله کله پکې استاد بار چکرم وای او سپ پکې شوی پکې مړه دا کیږي قسم دې نن ما سره سور طالبانو تقریبا نن د سو کسانو لمبر بو یو اتو شپږو سور بو اته کسانو نن ما سره څوک پاتې دي ټول پوره شوي اب پوره شوي الحمدلله څو پاتې دي هغه نوري قرات والا خبره ده دغه کسان ما سره ما خام بان سره ز فارغ شوم محمد له اوسم پاتې دی پاوې نه تر هغه نور قاریان ابوره قاری چې دی او سعادت تیلا او هغه بلم لا پاتې دی د اته کسان دي ما سره در سار موز نه پس ناشته ما پورا نه کړ اچ ټک شینو کینم کلاس لا چې ټک شي کلاس لا کینم پورا نه شو خیو طرف ته اتو بل طرف له 160 امازی ګره دی او ماقامه دی خبرې بسم شي ها اوس دغه قاری زما تجوید ووري مرد لبه مې انتظار کوي کنه ولې زه خو د په کرتبونو خلک پویوم کنه ونه شوې د دې وجنه مال چې څوک وي د طالبانو نه امتحان والا نو ځاک سر غب شپ ولګوم کسانو سره مدرسې ور لزو مې اول دا کاری راولا چې زه د دنه امتحان والم چې چې هغه نه بس بیا د طالبانو لغه شان لا کې دې شي زکاري نه امتحان والا مغه سورمي نو زه به طالبانو لسلسل لمبر ورکم چې زه ګرځای ازاد امیدوار ګرځي تاسو چې کوم د بوج بل سړی اوچت کو دا ور ډیر زیات دی کوم ځای کې چې در لسو کوی امتحان لرا شه اول د پوسو کې قاری څنګه دی قاری راول چې اول غن امتحان واله قاری به سوره ني از به غریب ماشوم پیل کم که په خبره پوه نه شوي مړه دا اوس وګوره کیسه موږ نه وکړه شي ها دا خلک کوئی کتاب نه ختمي نو موږ کیسه هم سم جرابه شي کله کله ها جرابه بل هسه موږ یو ځای کیو نو مې رالم ولګم یو استاد هغه د دنیا کیسه کوله وای زما نیا نه وه طالبانو به بل اشاره کوي زه یو د زونه برابروي انا ډېر طالبانو لکه دوره وا مونږ به او دسم برابر کو لا بړو بیا چې برالو وای ډېر خخه زوا بس لا بلګیاو کیسه کې هغه کیسه کې ډېر کار وشو موږ په کې د سونه خه تازه ک سبق بمرانه تیر نشو دا منظومه نه ده څه ټایم دی بانګ له سوره ټایم دی نن یو پروګرام دی غیله بمزو بانګ له دا منظومه چې ده کنه دا ډیره زبردسته منظومه ده د دې یو کتاب د مصنف صاحب د ده ډېر کتابونه دي، دې منظومي خبرې ته وروسته راځم. د ده په سورت په تفسیر کې یو کتاب د سورت کهف پورې لیکل څلور جلد دی تفسیر دی د دا یو کتاب د داغینوم د جمال الاقرا و کمال القرا جمال الاقرا وکمال القراء دې کې د د دکان حساب دی ها په دکان کې هر څه ملاوي خوراک سيزونه پکې یو ده سکا کم پکې یو چې څه دې پکې وکتل بعضي دکان عام دکان د دغه شان کتابو پاغه کې قراءات شاذمو علم الفواصل د وقف علم پکې علم الرسم پکې تجوید پکې نو دا د چې کوم کتاب دلته لیکل کنه دا موږ چې مخې لکه منظومه پر دام پاغه کېو خو بس بیا یې تر جدا کو هغه ځکه کوم دې منصور منصور مطلب دا دی شیرونه نو عامه خبرې وي چې دا څه کوي دا څه او دلته دې څه جوړ کړ شیرونه دې درله جوړ کړ جمال القراء کې د دې د دې کتاب عنوان څنګه منهاج التوفیق الى معرفة التجوید والتحقیق بچی دا خبره ختمی کنو تا به ان شاء الله ګیرم ټوله خوړلی ها چورو دې پکړې دا ان شاء الله منهاج التوفیق الى معرفة التجوید والتحقیق خو دې له منظومه د سخاوي چې وایي کنه نو بیا به تانه دا تپوس کیږي چې کومه منظومه یادې ونه شي لکه زه استاد ته وایم لکه زما کتاب په ډیکس پروت ته راوړه نو ته به ما نه دا تاسو کې چې کوم کتاب دی صحیح شو نو ګوره د دې یو کتاب دی هدایت المرتاب عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة لفظ التجويد دا د اول هغه کتابونو نه چې په تجوید کې لیکل شوی دی علماء ډېر خدمتونه کړی دي الله دې د دې قبرونو د نور نه ډک کی نن ستا قرت کما زکه خود دې څه شه ده ددی اقوال موجود دی تا د غلطی نه بچ کئ ددی اغا تنبیحات دی چې هغه تش پاو راز ګوره ته غلطی نه کې کته یو غلطی وکي نو زه درته وایم لکه غلطی مکوا زکه چې منظومه کې سقاوی سه ویلی چې دا ټکه داسې ویل پکای دیله دعاګانې کو یا الله ته بداوې په دعاګانو کې چې الله ته رحمتونه راوړې پاغه خلکو چې غي زمون د پاره سبب ګرځیدلی دی په دې تعلیم او تعلم سلسله کې په دې کتاب کې جانب تطبیقی زیات ده په نسبت د جانب نظری څه مطلب په دې کې دومره قواعد د تجوید نشتا سمره چې پکې عملی مشق درته خای وینې لکه بل کتاب کې به درته وایي لکه دلته غنه او کا بل کتاب کې به درته وایي غنه په پنځه قسمه ده او اخفا په درې قسمه ده او اظهار په درې قسمه ده او ادغام په درې قسمه ده دلته دا کیسې نشته دلته لوی دا حرف چې دا کې داسې ادا کې داسې وایا داسې وایا داسې مو وایا داسې وایا دې له تطبیق وای دې ته عمل وای دې کې هغه غلطیاں ذکر کړي کم چې په مخارجو کې راځي د انسان نه کم چې په صفاتو کې راځي انسان ته او ان تشدد بعد مد همزة او ان تلوک الحرف کالسکران پوه نه شوې دا به په خوږ اواز بیا وایې په غوږونو به مو لاسونه ایښي نونیه ورته ځکه وایي په آخر کې څه دي نون دی که نه یار ځکه ورته نون لکه د شاد د ابن قیم صاحب هم یو کتاب دی نونیه د ابن قیم صاحب هغې کې په آخر کې څه شی دي ولا تک بدعيا لعلك تفلح الک دا قصیده چې کوم ده کنه دا زموږ مخې ته چې دا دا په بحر کامل کې دا او بتا سو چې دا کوم انګلیش وای اورګه چې سم انګلیش شروع شي الکه د دې شیرونو خپل وزنونه دي څه شي دي دا ځکه خو چې بعض سړی شیر جوړ کی کړي نو غبل ور پورې خان دي ځکه دا غي وزن نه برابر څه شي وزن برابر نه سواتیان هغه بغتای ته جوړ شي وای د پاس د غر نه وبوره وړم دا ډوکی مې وای دا چې خوږي دله د سواتیانو څه وای بغتای ورلوي غا نو یو داسې شعر چې د هغې وزن برابري د دې ابتدا چا کړې امام خلیل صاحب کړې امام خلیل صاحب لوی سړی و ستا په تجوید کې مغه ډېرې ګوتې والي او په نحو او عرش کې امام و وليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد هغه دا علم ایجاد کړي ها کوم چې د دې اوزانو نه بار یا بیا وزن ني او دا علم مونږ دلته ویل او ما په مدینه کې ویل دا ان شاء الله کوم کوي تاسو له غنه شروع کوو خو طالبانو ته یو دوره کوو احمد زموږ یو استاد چې کوم شیخ تامر اسماعیل حمیدی د مصر هغه لوی شاعر المدینه دی هغه مال سو پیری وی راځه تاسو سره دا فن شروع کوم چې درته وی و او بس بیا هغه سره همونه خو جامعه کې مو وی په جامعه کې چې کله مونږه دا علم العروض وی نو استاد چې به تاسو کو چې شابه دا شعر د کم بحر نه دی د دې وزن څه دی زر زر جواب راکړي خود حذیف نه علاوه ته کوم دلته ویل ولته اسانه و نو دا دومره ډیر ضروری لمم نه ده چې ګنې بیخي دا ته ونه بیا د جنازه نه کی جنازه به د دینه بغیر هم کی ولکویل پکار دی خوشه ده د هر شعر وزن معلوم شي د دې شعر وزن معلوم کا دا ته چې کم وې یا من یروم تلاوت القرآن ويرود شأوائمة الاتقان او ډېرې خبرې دي چې هغه د علم سره سکیږي بیا په هغه تاسو نو وته د مجموع او مفروق باندې نه پويږي خو دومره به تاسو سکي از د کوي چې دا د بحر څه شي نه دی دا قصیده په کم وزن کې ده په بحر کامل کې ده او دا ډیرو شاعرانو لکه تاسو د عنتر صاحب شعرونه به وایي الله دې تاسو له توفیق درکړي چې علمونه وکړي هل غادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار قبل توهمي هغه په څه کې ده بحر کامل کې ده حاجی بهر حال ډېر مزیدار بحثونه دي په دې کتاب کې د تجوید متعلق ډېره مفیده منظومه ده دا ترتیب د داسې ذکر کړه ورکولاو کا د حروفو د کیفیت د نطق ذکر یې کړی، اول همزه ذکر کړې یو پنځه منټه بس بیا د حروف مد او خبره کړي بیا حروف حلقي ذکر کړي بیا حروف د اقصى اللسان بیا حروف د وسط اللسان بیا ضاد ذکر کړي دا سه بیا ورپسې نور حروف ذکر کړي خو او د ترتیب داسې اختیار کړي چې مخکینو علماو څنګه ترتیب دي زنه شروع کړي اصل کې आवाज خود سینې نه جوړیږي کنه نو دلته چې کوم حروف نږدې دای ذکر کړي اول د حلق حروف ذکر کړي دا سه بیا اخر کې دا نور ذکر کړي د دې ډېر شروحات هم دي هغه بیا سبا وایو ان شاء الله نن څه پروګرام دی وصلی الله تعالی علی خیر خلق